فلم مستیئسو نو هر کله چې دوی نا امید شو دا نه هم مقام شروع شخه او دا بچلیږي هوا کې آیات دا مقام بچلیږي په دې مقام کې اوس دوی زی او خپل پلار ته خبر وړي ښا او پلار خپکیږي دوغه ما تراجم شو بیا دا غینه پلار ورته بیا نصیحت کوي دوباره را لیږي چې ورته د یوسف معلومات کوي فلم مستیئسو نو هر کله چې دوی نا امید شو منه د یوسف علی السلام نه یا منه د آزادې دوه د رور خپلنا خلصو نجیا نو خلصو ځان ته شو نجیان مشوره کوونکی ځان ته مشوره جرګه شروع کوي راځي خپل کې مشوره کوو قال کبیرهم نو وی مشرور دوی اما شر سو کو یهوزا ما تاسو ویلو علم تعلمو وی آیا تاسو پوه نه ان اباکم چې یقینا پلار تاسو قد اخذ علیکم موثقا من الله هغه سره تاسو نه پوخ لوز من الله په نوم د الله تعالی باندې ومن قبل او مخکې د دینه ما فرتم فی یوسف هغه کار چې تاسو کمې کړو په بار د یوسف علی السلام کې فلن فلن ابرح الارض نو هرگز زنه جدا کیږم د دې زمکه نه حتا یاذن لی ابي حتا چې اجازه تو کی ما ته پلار زما او يحكم الله لی یا الله فیصله کی فبار زما کی او هو لی او يحكم الله لي بخلاص اخي فخلاص دې ضرور دما وهو خير الحاكمين وغه بهتر د حکم کوونکو نه دی نو دی کې دا شو چې ګورا دینه پته ولګی دا چې دار ورته وکنه دا په دی واقع کې مخکې نم دغه نو هغه مخکې هم دا ته ویلو کنه چې کم از کم مړوي خو مکانه پوه شي نو ځکه دی دا کې وای و من قبل ما فرتم فی یوسف د دینه مخکې تاسو کمې کړو په بار د یوسف کې تاسو دا نقصان کړو ارجعوا الی ابیکم نو لار شي پلار خپل ته واپس شي فقول ورته وای یا ابانا اے پلار د مونږه ان ابنک سرق یقینا تاسو غلا کړی دا دا ورته وای نو تاسو کوم وما شهدنا الا بما علمنا نو پلار برته وي تاسو سره د غلا گواهان شته نو تاسو ته دا وایي وما شهدنا او مونږه گواہی نه کوو الا بما علمنا مگر پاک سبحانه چې مونږ ته پوي یو مونږ خو دغه لیدلی چې داغه د بار نه راوته نور پته مونږ ته نشته لري وما كنا للغيب حافظين او نه مونږه د غیب حافظین یادون کی مونږه د غیب یادون کی نه چې مونږ ته د غیب پته چې کړي دا کړي دا کړي خودم راته پته شته چې داغه د بار نه راو باسو واسال القريه التي او پختنه وکړه هغه خار نه التي یعنی دا خار والونه التي هغه خار كنا فيها چې مونږ پاوي کیو مصر تاسو کولې کا بابا ال ته پختنه وکړه چې سړی کله پوجي چې زمستا په خبره ته یقین نه کوي بیا ورته بل سړی پیش کی والعير التي وغه کافلین او کا پختنه اقبلنا فيها چې مونږ راغلی پاوي کې یو قافله کې مونږ رالو تر دې پوري دا کافلې ورنه پختنه وکړي و انا لصادقون او یقینا مونږ رښتونی په دې خبره کې قال پلار ورته وی بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې خسته کړي تاسو انفسكم نفس تاسو امرا کم بلکار بیا مسبلا منصوبه جوړه کړي دا اوس دې ځای کې خو نه دا کړي خو لیکن هغه اول د نټک خړلې دا د پاغي باندې قیاس کړو چې هغه ځل مداس چل کړو اوس کې دې بیا مو کړي فصبر جمیل نو ما سره صبر خسته دې عندي ما سره و عسى الله قریب ده چې الله تعالی ان یاتینی چې را ولی ما ته به هم دغه ټول جميعا ټول ما ته به الله دا ټول را ولی څه مطلب دا درې واړه شو که جمع راوړه ټول درې واړه يهوذا بمراشي بنیامین او یوسف دری واړه ما ترا ورسیږي انه هو العلیم الحکیم یقینا الله تعالی غفو یو حکمت والا دی حالت کې سړی ته غزور غم را یاد شي کنه چې کله داسې نوې غم راشي نو په غزور غم باندې کړي و جاری قال دی وته وی تالله قسم پالا تفتو ها تذکرو تالله قسم پالا تفتو ته همیشه ته همیشه تذکرو یوسف چې یادې یوسف حتا تکونا قال اغورته وی انما اشکو یقینا ز شکایت کوم بس تی تاسو ما پرې دې زما تاسو سره کار نشته دې ز یقینا شکایت کوم بس تی د غم زما وحزنی او د خفقان زما ال الله الله تا بس هغه غم ته وای چې سړی کنټرول کول نشي خوريږي کنه او خو نه غم ته وای چې هغه سړی کنټرول کول شي نو بس هغه غم په یوسف او حزن چې دی هغه غم د بنیا بنیامینو الی الله الله تعالی تا واعلم زحقو یم من الله د الله تر طرفنا ما پاغه سبحان الله تعلمون چې تاسو په نه پويږئ ما ته پته ده چې تاسو په نه پويږئ یوسف ژوند دی مطلب دا دی د ته څه پته وا بعد وې د وحی جبرئیل لاوړې وا مونږ وو د جبرئیل وحی تم ضرورت نشته دا د تعبیر استو کې نه وسته ورته وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تعبیر الاحادیث بچی تا به الله غوړه کوي پیغمبر کیږي با او تا ته به الله حقیقت د خبرو خی اوس چې د دې دل نه به تر څو پوري چې د هغه مقام ته اورفي د کنه تعبیر د پیغمبر خو یقیني نو لہذا ځکه وی چې لاجوان دی په شوي دای ورته وی او بل دای ورته ویلو چې دا ورونه او پین دي دا برته دغه کې دا برنه مافي غواړي نو چې دای ورته ویلو لا خو وخت نه ده نو پته غته لګیدا چې دا ژوند دی یا بنیا ای بچو اذهبوا لا شي فتحسسوا من يوسف نو معلومات کوي فبارد یوسف کې واقعي فبارد رور دا کې ولا تیاسو او من امید کېږي من روح الله در رحمت د الله تعالی نه انه یقینا شان داد لا یاسون نه امید کېږي من روح الله در رحمت د الله تعالی نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافر په دې کې بیا ډېر حکمتونه په دې ځای کې چې کوم دنو هغه ډېر زیات حکم چې کوم دنو هغه په قرار په دې واقع کې بیا ځان ته چې مطلب یوسف او یعقوب علیه السلام په انسان باندې غم راځي بل بیا غم دوه قسمه بس یې حزنی بیا دا غینه پس چې کوم دې و بیضت عیناه سترګې سپینې شوی باندې وای دا ډون شوی ډون شوی نو هغه انبیاء علیه السلام وړاندو ګونګې چاړه دا چې نه په انبیاء علیه السلام باندې دا مرزونه ناراضي دا صرف سترګې د غم د وجنه ډېر جړا د وجنه کله سپینې غوندې راوخیږي نو سپینې شوی وي دا کار شوی بل دا خبره ده رستو بیا راځي چې په دې کې باس کوم لګون او بیا دیمه خبره دا ده چې د مشکلاتو په وخت کې د دینه پس اسانی راځي ځکه یعقوب علی السلام او یا بنی یذهبوا تر دومره غمونه رارل نو اوس ورسې اوس په خوشحالي راشي ښا